آیا یو نفر ته دا جایز دی چې ګوته په لاس کړي د احادیثو په رڼا کې جواب راکړي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ګوته په لاس کول چې دي دې کې اختلاف د علماو دی خو راجح قول د اقوال د علماو نه دا چې دا سنت ده د هر چا لپاره که هغه سړی دی که زنانه ده زنانه خو به چې د تزیین دپاره ډول دپاره او سړي دپاره د ګوتې اچول دا سنت طریقه ده دلیل په دې باندې هغه حدیث د صحیحینو دی بخاري مسلم کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سرو زرو ګوته واچوله صحابه کرامو د سرو زرو جوړې کړې اتباعا بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سره حرام شروع چې سړي لپاره سره زر استعمالول خو ناروا دي هغه ورته ولا فالقاه حدیث کې راځي فالقوا خواتيمهما کرام خپل ګوتې گزار کړل ثم اتخذ من من ورق به د سپین زر جوړ کړل نفتخذو نو دې مست جوړ کړل نو نبی رسول الله رد ونه کوي چې دا تاسو ګوته ولې جوړوي دا خو ما لپاره دا ستاسو لپاره ناروا ده نو د صحابه کرامو د پیغمبر په مخ کې دا کار کوي نو په دې وجه باندې د سپینو زرو ګوته جوړول دا په نیت د سنت باندې سنت طریقه ده چې سړی واچي سنت عملی د صحابه کرام او د نبی علیه الصلاه والسلام دی خو سړی به چې ګوته اچي نو سره د سپینو زرو باچي او سپین زر چې کوم دي کاغه لګي ګډيري کوم روایت کې چې دا راځي چې ولا تتمه مسقالا د یو مسقال په مقدار باندې بني هغه روایت کمزور دی دا لفظ په حدیث کې کمزور دی روایت ترمذی روایت د مشکات کې هم راځي نو که غټه ګوته سره چې کرکوټ دي دواړه جایز دي او کوم حدیث د ابو داود کې چې دا راغلي دي چې نبی رسول الله منع کړی دا د ډیرو شیانو لسو شیانو نه یو پای کې دا دی وعن لبس الخاتم الا لذي سلطان د ګوتې چول ناروا دي اچولې دي دا یې لپاره صرف جایز ده نو هغه حدیث هم علما و چې دا لبس په حدیث کې کمزور دی اگر که معنا د حدیث نور صحیح ده خدای الفاظ پکې کمزوري دي نو په دې وجه باندې ګوته اچول په قوي احادیثو کې ثابت دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم به کله ښي لاس کې اچوله او کله به په چپ لاس کې اچوله ښي لاس کې به په کچه ګوته کې او ورپسې ګوته کې اچوله سنت هم دا چې د دوه ګوتو کې به اچولی شي او که په منځ ګوتې نه منه راغلې ده او د سبابې نه منه راغلې ده او د غټې نه منه راغلې څوک چې په دې کې ګوتې اچي دا ناروا ده او په دې دوه کې اچولی شي بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګوته به اچوله نو غمې به د هغې دي ورغوي طرف ته کاو وفسه مما يلي باطن کفي د ورغوي طرف ته به غمه ولا چاو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه ده په باب ده دیږي خو د وسپنې ګوته اچول دا نه دی بکار ځکه یو حدیث کې تمنه راغلی ده چې حلیت اهل النار دا د جهنمینو غاڼه ده او دا رنګه هغه وسپنه جایز ده چې هغه سره سپین زر مرګري شي دا د معقیب رضی الله عنه حدیث دی ابن ماجه کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ګوته چې هغه د وسپنې نه واخو سپین زرو سره یوځای کړی شوي وو، نو په دې وجه باندې دا قسم ګوته جایز ده، وبالله عز وجل التوفیق. دویم سوال، یو نفر د سفر په وخت کې په څومره اندازه قصر صلات کولی شي؟ د قرآن او حدیث په رڼا کې جواب راکړئ. سفر چې دی د هغې لپاره حد زماني یا مکاني دا ډېره سخته اختلافي مسئله ده په مابین د اهل علمو کې، دېرش قوله پکې ابن حزم نقل کړي دي محلا کې. دېرش اقوال په دې اقوالو له اعتبار نه چې سره دا قول او دا قول دا ذکر کړي بلکې دې باب کې سنت ته کتل غواړي او دلیل ته کتل غواړي نو په دې کې راجح قول چې هغه موږ ته ښکاره شوی دی او مجموعه الفتاوی کې شیخ الاسلام ابن قیم رحمت الله ذکر کړی دی هغه دا دی چې د سفر د پاره حد زمانی مکانی دواړه نشته دی حد مکانی معنی دار چې اته څلوېښت کیلومتره د عبدالله بن عباس نه نقل دی او د ائمه اربعه مذهب دی چې اته څلوېښت کیلومتره چې سړی کله ووایي نو بیا مسافر دی چې اته څلوېښت کیلومتره نه کم بیا مسافر نه دی لیکن دا خبره حدیث مرفوع کې نه ده راغلې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد کې نشته دی نو په دې بنا باندې که اته څلوېښت کیلومتره نه انسان کم لاړ او که زیات لاړ دا مسافر دی کله چې دا د سفر په نیت باندې وتلی دی دا وجه چې حدیث کې راغلی دی عبدالله بن عمر رضی الله عنه به ابن ابي شیبه کې دا حدیث دی چې هغه به درې میله چې لاړ نو هم مسافر به یو میل بچلار نو هم سفر مونږ به کاو او حدیث د مسلم کې راځي نبی رسول الله فرمایي کله چې یو کس په تاسو کې په سفر باندې وځي نو درې میل لاړ شي حدیث کې دی یا درې پرسخه لاړ شي دا یو شک دی په حدیث کې نو درې میل یا درې پرسخه نو درې پرسخه نه میل ده نو کدا حدیث درې میل ثابت شي خو درې میل دی او که درې پرسخه ثابت شي نو نه میل دی نو بیا هم د دې خلکو چې هغه ته څلور کیلومتره متعین کړي دي هغه بیا هم صحیح ثابت نه دي د دې حدیث د مسلم نه دا معلومیږي لکه امام قرطبي دا خبره کړې ده تفسیر قرطبي کې امام قرطبي وایي که دا بیا میلیونه لفظ په دې حدیث کې صحیح یا به د فرسخونه لفظ صحیح وي ځکه د راوي شک دی به د دوه لفظانو کې کنه نو هر رنګ چې نه مله ثابتېږي درې مله ثابتېږي او که دې حدیث ته بالکل اعتبار ورنکو او دا ویو چې را نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د دې موده نه د نقل نو دام د دا نور روایتونو معلومیږي چې اعتبار لور نکړي که لږ لاړې درې میله لاړې که نهه میله لاړې او که لس میله لاړې که شل میله لاړې ته مسافر یې ځکه چې د شریعت کې احکام چې دي هغه درې قسمه دي یو هغه دی چې الله رسول خپل بیان کړی دی لکه د مانځه بیان خپل شوی دی د زکات بیان خپل شوی دی یو هغه دی چې هغه لغت ته سپارلی شوي دي لکه خف او جورب د موزي او د جرابي او داسې بعضې نور الفاظ د دې لغت ته سپارلی شوي دي چی په لغت کی جرابه چیز ته وایی په لغت کی خبث ته وایی بس په هغی باندی مسح جایز ده الله رسول ددی څه بیان نه دی کړی چی دا به کلک وی او دا به دسی وی او د څرمنی به وی او دا قصی پسی پکی نه دی کړی او دریم نمبر هغه احکام دی چی هغه لغت کی معنی نه لري او لیکن هغه عرب ته سپارل شوی دی نو دا غینه یو سفر مسله ده د سفر مسله چې د عرب ته شریعت سپارل ده دا وجه چې قران حدیث کې مطلق سفر ذکر شوی دی الله تعالی قرآن کې سفر مطلقا ذکر کړی دی کله چې تاسو په سفر کې یاست او کله چې تاسو سفر باندې وځئ نو فلا جناح په تاسو باندې ګناه نشته دی الله دا خیر نه دی لګولی چې دونه میله لاړ شي دونه لاړ نه شي او نه نبي لګولی په دې بنا باندې حد مکاني په حدیث مرفوع کې نه دی راغلی دارنګه حدیث زماني کې ډېر اختلاف دی چې څومره موده چا پنځلس یادې کړي دي عبدالله بن عباس نه نولس ورځې نقل دي او د چا نه څلور ورځې د چا نه لس ورځې نقل دي زیاتې کمې په دې کې راجح کول دا دی چې نه هر څونه ورځې چې وي که کال سړی مسافر شم مسافر دی که دوه کالې که درې کالې تر څو چې د پلار کور ته نه تللی یا د خپلې ښځې کور ته نه تللی او په سفر حالت کې وي بس دا مسافر دی په دې خبره باندې آثار د صحابو دلیل دی او اطلاق د احادیثو پرې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث په دې باب کې مطلق دي او د صحابه کرام آثارو پکې صریح دي دا آثار ابن ابي شیبه کې محله کې کتلی شي هغه دا دي عبدالله بن عمر اذربیجان ته راغلی شپږ میاشتې تېرې کړې وې، د سفر لمونځ یې کاوه. دې نه چې څوک دا جواب کوي چې یاره هغه به ویل چې نن سبا ځم او نن سبا ځم، دا خبره غلطه ده، ځکه شپږ میاشتې یو سړی په یو ځای کې نه شي ایسارېدلی. او دارنګه سعد بن ابي وقاص شام ته تللی و، هلته یې څلور کاله تېر کړي، د قصر لمونځ یې کړی دی. او دارنګه بعضې نور صحابه نورو ځایونو ته تللي، دوه دوه کاله یې تېر کړي دي او د سفر لمونځ یې کړی دی. نو دا راجح ده چې دا که عرف کې ده ته مسافر ویلی شو، مسافر دی، په عرب کې ته مسافر نه ویل کی دا مسافر نه دی دا مسله کې پوره سره تحقیقي مطالعه کوي مجموعه الفتاوا د ابن تیمیه صاحب کې محلات ابن حزم کې او ابن ابي شيبه او عبد مسند عبد الرزاق دا آثار هغه ملاويږي موږ هم ځان خپل فتاوا کې دلته کاپي کې راجمع کړي دا مسله سره دغه آثار ټولو نه دریم سوال که چېرته د سهار د لمانځه جمع ولاړ وي نو آیا دا دی وخت کې سنت کېدی شي او که نه او همدارنګه که یو نفر سهار سنت د جمع څخه وروسته فورا وکړي نو آیا دا د حدیث څخه ثابت دی او که نه؟ بعضې مولیان په دې کې وایي چې دې کې حدیث شته خو ضعیف دی د حدیث په رڼا کې جواب دی. د سهار سنت چې دي دې کې ډېرې مسلې دي او په دې باندې عظیم آبادي صاحب یو کتاب لیکلی دی اعلام اهل العصر باحکام رکعتي الفجر د سهار د دوه رکعتو سنتونو احکام هغه راجمع کړي دي زه به د هغې اجمال اجمال خلاصه تاته ذکر کړم هغه دا چې د سار سنت چې دي دا د فرض مانځه نه مخکې سنت دي چې دغه وخت کې به وکړو بیا به وروسته د هغې نه ډډه ولګې په ښي طرف باندې او په کور کې د دې کول سنت طریقه ده نو په دې یو سنتو کې ډېرې سنت دي د نبي علیه السلام او وختي کول یې سنت دي سبا د راختلو نه بعد د نبي علیه السلام طریقه دا وه چې سبا به راوخه دواره به یې کول دویمه مسله هغه دي کې دا ده چې کله جمع ودرېدله نو د سار سنت چې دي دا نه کېږي په راجح قول د اقوالو د علماوو کې ولې نه کېږي؟ ځکه چې په دې کې احادیث کثیره راغلي دي، متواتر روایتونه دي چې په دې وخت کې د سار سنت نه کېږي. یو څوارلس احادیث دي، ما ځان سره دلته راجمع کړي دي، دې فعل کې دي، مسله ده چې د هغې بعضې روایتونه دا دي، نبي علیه السلام فرمایي، اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبه، مسلم حدیث دی، بخاري کې معلق راغلی دی. کله چې جمع ودرس دلا بل لمونځ نه کېږي سوا د فرض نه. بل روایت کې دا دي الا التي اقیمت لها هغه لمونځ کېږي چې د کومې لپاره اقامت کړی شوی دی بل لمونځ نه کېږي اګر که فرض لمونځ یې بل نه شي کولی فرض به پرېږدې دې جمع ته کله چې تانه قضا شي وروسته به قضایي راوړې نو صحابه کرام ویل چې یا رسول الله ولا رکعت الفجر دا د سار سنت هم نه کېږي قال ولا رکعت الفجر د سار سنت هم نه کېږي بالکل صریحي حدیث او دا حدیث دا رستنی الفاظ چې ما ویل دا ابن حجر رحمت الله علیه فتح الباری کې را نقل کړی دی په دویم جلد کې او په یو سل اتل صفحه کې را نقل شوی دی دویم جلد دا موږ چې کوم فتح الباری د پای کې دا دی او دا ویلی دی و اسناده حسن د دې رستنی الفاظو سند چې دا حسن دی نو دا صریح شو چې صحابه یې یا رسول الله دی وکړه سات سنت نه کیوي نه کی بس د دې فتوی نه اخو د بل چا فتوا نشي کېدل دا رنګ دویم حدیث د مالک ابن بوحینا چې هغه صحیحینو کې راغلی بخاری او مسلم کې هغه دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کور نه راووته او اقامت شوی او دا صحابي په سنت باندې ولاړ دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم غوږ کې ویل چې آ صبح اربعا آیا د سهار مونته څلور رکعاته کې غلی وده دا ویل جمع جوړ شو صحابه کرام را جمع شو د ته ویل چې ساده رسول الله صلی الله علیه وسلم دی غوږ کې څه ویل ناغه ویل چې دایره ته ویل چې صبح اربعا د سهار مونته څلور رکعاته کې یعنی د سهار مونږ په دوه رکعاته الله فرض کړی دی ته چې د جمعې د ودرېدلو په وخت کې دا سنت کې خو تا ته خو دا سنت هم فرض ښکاري که نه؟ او د سهار لمونځ خو دوه رکعته فرض دی، څلور رکعته فرض نه دی؟ نو ګوره نبي علیه السلام چې اقامت شوی دی لا جمعه ولاړه هم نه ده، په دې وخت کې د سنتو نه منع کړې ده. دا د بخاري مسلم روایت دی. وګورئ بخاري مسلم کې اول جلد بخاري اول جلد مسلم کې بل حدیث مسلم شریف کې راځي د عبدالله بن سرجس حدیث اول جلد کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو پیره په جمع ولاړو د سار یو صحابي راغی چې یا د عبدالله بن سرجس خپله دی یا بل صحابي دی او د مسجد په ګوټ کې سنت وکړل او نبی اسلام په جمع ولاړو او دا د رسول الله سره معجزه وه چې د هغه په مانځ کې شاته هم نظر لګېده نو هغه ولید چې سلام یې وګرځاو هغه راوخته چې راشه دی خو چې راغی وایي بأي صلاتک اعتددت تا په دې دوه منځونو کې په کم یو مانځ باندې اعتماد وکړ ابي صلاتک وحدک ام بصلاتک معنا هغه مونځ چې تا ځان له وکړ هغه ستا په منځ فرض وو او که دا مونځ څه چې دې وکړ دا مونځ فرض دی مقصد د حدیث دا دی که تا ته دا سنت فرض ښکاره کېږي نو بیا دې مونځ ته څله ودرېدلې او که دا مونږ مونځ فرض وو نو بیا دا ګوټ کې څله ودرېدلې نو دا نص صریح دی په دې باندې چې څوک دا وایي چې په ګوټ کې سنت کولی شي غلط وایي د پیغمبر د فتوی خلاف فتوا ده نبی علیه السلام وایي چې بیا یې ساعته که اعتدد ته په کوم یو د اعتماد وکړي نو دا صریحي حدیث دی په دې باب کې زه دې ته حیران یم چې دا بعضې مولین دا وایي چې کولی شي چی دیو دا حدیثونه ندی کتلی او که دا ندی لیدلی که څه اعتبار ورنه ورکوی که دا څه وجه ده نو دا بل روایت دی دارنګه نور روایتونه چی دی مجموع الزواید کی هیثمی صاحب را جمع کړی دی هغه دا حدیث دی د عبدالله بن عباس نه وای نبی علیه السلام د کور نه یو پیر روته او یو صحابي په سنت ولاړو په مسجد کې او اقامت شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی نو فجذبه هغه راخ کوي داسې د جامع نه ونی او بسو به ريخ هغه لره وي خوځاو داسي او دا يو ته وي چي د سهار سنت جمع ولاړه ده او ته سنت کي منع وکړله نو سنت تري قضا شو چي څوک په سنتو ولاړو نو هغه راخکل په کار دي چي د چا وسه کيږي لکه د پيغمبر وسه کيدله بل روايت د ابن عباس دی مجمع الزوائد کي راغلی ده چي نبي کريم صلی الله عليه وسلم يو سړی وليد چا سنت کاوه نو د اوږې نه يې ونيو فحرکه وي خوځاو هغه لره چي دي وخت کي سنت مه کوه نو دي باب کي صريح روايتونه بالکل چي په هغه کي تاويل کيدای نشي څوک چي دا حديث پيش کوي چې نبي عليه السلام فرمايي چې تاسو د سار سنت مه پرېږدئ ولو تردتکم الخيل اګر که آسونه تاسو په اعمال کې د پاسه در باندې راوخيژي هم مۀ پرېږدئ نو دا اول دا حديث ضعيف حديث دی کلام دی په دې کې د علماؤ ابو داؤد وغيره راوړی دی ارواء الغليل کې شيخ الباني صاحب په دې حديث کلام کړی دی سنداً ضعيف دی د راوي نوم اوس ماته نه دی ياد في الحال خو دومره درته وايم چې دا حديث ضعيف دی او دويم دا دی چې دا حديث مجمل دی په دې باب کې حديث کې دې ته ترغيب دی چې تاسو سنت مه پرېږدئ سنت ډېر ښه شی دی دا خو پکې نبی علیه السلام نه دي ویلي که اګر که جمع ولاړ یې ویې کوي نو د نبي یو خبره د بلې خبرې سره ټکراوول او هغه روغ صریحي حدیثونه پرېښودل او مجمل روایت اخیستل دا د هغه چا کار دی چې زړه کې دا کوږوالی وي یعنې د مؤمن سړي دا طریقه نه ده چې زړه کې کوږوالی نه وي دا خبره سخته ځکه کوو په دې وجه باندې چې خلکو کې دا فتنه شته دی ډېر هغه دا کوي او دا خبره صحیح ده چې د عبدالله بن مسعود نه نقل دی باسناد صحیح چې هغه به جمع ولاړ او سنت به یې کول نو دا قانون دی په عامه حدیثو کې چې کله د مرفوع حدیث نه د یو صحابي عمل خلاف راشي دا د احناف شوافی او مالکیانو د ټولو مذهب دی چې هغه د دې صحابي عمل له اعتبار نه ورکوي لکه د دې مثال درکیم عبد الله بن مسعود وایي چې چا خپل خزینه چا په واخستله خپل کړله نو د باندې او دس لازم دی که څه ته خارج شي کې نه خارج شي په د باندې او دس لازم دی امام بني فوج باندې دی لازم ولی ځکه د عبدالله بن مسعود دا خبره چې ده وایي دا د حدیث او د آیات خلاف ده. د آیات د ظاهر اګر که موافق ده خو د حقیقت خلاف یې ده. ولې نبي علیه السلام خپله بي بي ښکلا کړې وه او بیا مانځه ته وتلی دی او اودس یې نه دی کړی. عبدالله بن مسعود وایي چې نه ودې کي. نو امام صاحب ګوره دلته د عبدالله بن مسعود خبره نه ده منلې، نورو علماوو نه ده منلې ولې؟ ځکه د مرفوع حدیث خلاف ده. نو د صحابي عمل چې کله د مرفوع یعنې د نبي د ارشاداتو خلاف راشي، د هغه صحابي به اکرام کوو، عزت به یې کوو، ادب به یې کوو. او دا به وایو چې هغه مجتهد دی په دې باب کې د حدیثو ته نه دی وررسېدلی او لیکن د هغه د عمل تابعداري به نه کېږي بیا د سار سنت چې دي چې د نه قضا شولو پاتې شو د نه نو دوه وخت کې د هغې قضایي راوړل شته څوک چې وایي قضایي نشته دا غلطه خبره ده یا بعضې وایي چې قضایي به راوړي خو د فرض و شریکې به راوړي او که فرض نه نه به راوړي دې باندې دلیل نشته صحیح داره چې قضایي به راوړي ابن ماجه کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم پس د نمر ختلو نه قضایي د سنت راوړې ده کله د جمع سا جمع هم راوړی وه یو پیره ځکه مونځ د سهار قضا شوی په سفر کی او کله یوازی سنت ته قضا شوی دی او د نمر خاته نه بعد قضا یی راوړی ده دا د رسول الله صم خپل عمل دی او دا هم جایز ده چه د فرض مانځه نه سم داس روسته قضا یی راوړی دی باب کی چه څوک وای چه حدیث ضعیف راغلی دا ناپوه دی دی کی پنځه حدیث دی دا یو روایت چه مشکات شریف کی ابن ابی شیبه کی ترمذی کی وغیره کی راغلی دی د قیس حدیث دی او دا حسن حدیث دی عراقی وایی وقال العراقی اسناده حسن د ترمذی په روایت باندې دا حدیث غیر متصل دی لیکن په روایت د ابن ابي شیبه باندې او په روایت د مسند احمد باندې هغه حدیث چې د متصل حدیث دی او حسن حدیث دی هغه دا چې صحابي منځ کا رسول الله صلی الله علیه وسلم د اولي کې اول ما مخ کې سنت نه کړی نو فسکتا چپ شي دویم روایت چې دی هغه د سهل رضی الله عنه نقل له ابن ابي شيبه راوړی دی چې نبي عليه السلام يو صحابي وليد چې د سار سنت يې کول پس د سار د مانځه نه وای دا ولې کې نو هغه ما مخکې سنت نه وکړي يا رسول الله نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای چپ شو وکانه اذا رضیا شیئا سکتا د پیغمبر عادت دا چې په شی بر رضا نو چپ کېده با فکان سنت رضا شو دا سنت رضا شو بل حدیث هم مسند عبد الرزاق کې راغلی دی هغه د عطا بن ابي رباح نه نقل لچ یو صحابي ان رجلا یو صحابي دی چې هغه د اثار سنت پس د سبا د منځنه وکړل نو نبي عليه الصلاة والسلام ورته وويل چې ولې کېنه او ويل چې مانه مخکې سنت قضا شوي وو نو چپ شه دا رنګه دا عمل د ابن جريج نه د عطا بن ابي رباح نه د دیو نه نقل لې او د ثابت ابن قیس ابن شماس مرفوع حدیث هم شته ابن عبد البر دا حدیث په تمهید کې راوړی دی نو دا تقریبا پنځه روایتونه دي په دې باب کې اوس امرګر له چې موږ کتاب ورک هغه کې دا پنځه روایتونه دي چې دا روایتونه مسند عبدالرزاق ابن ابي شيبه او تمهید ابن عبدالبر وغیره اوی راجمع کړي دي نو که سړی د حدیثو کتابونه مطالعه کوي او په سند وغیره پوهیږي نو دا مسله به اسانه ده نو دې دواړو وختونو کې سړی قضايي راوړلی شي خو د دې خبرې دا مطلب نه دی چې یو سړی ځان سست کړي چې داسې مې وروسته سنت کیږي بس ناوخته راپاڅیږي او جمع ته ځان رارسوي او سنت پریږدي د دې خبرې دا مقصد نه دی سنت مخکې سنت دي خو چې پاتې شو نو بیا خیر دی رخصت دی ترې وروسته قضايي راوړلی شي دې دوه ټیمونو کې وبالله عزوجل التوفیق څلورم سوال دا دی، د مبتدی ملا پسې همېشه لپاره په جمع لمونځ کولای شي او که نه؟ د احادیثو په رڼا کې جواب راکړئ. بدعتي او فاسق چې دی دا یوه ژوره مسئله ده اهل علمو لیکلې ده زه به د هغه اجمال تاسو ته بیان کړم او د هغې تفصیل د فتاوی الدین الخالص دویم جلد کې هم ډېر تفصیل سره لله الحمد والمنه لیکلی دی او هغه د مختلف عبارتونو د اقوال د علماو سره د احادیثو نه چې د هغې حاصل دا دی چې فاسق او بدعتي پسې لمونځ دوه قسمه دی دوه حالته لري یو هغه حالت دی چې انسان معذور دی چې د هغه پسې مونځ کولو ته معذور دی مجبور دی هغه دا چې هغه امیر دی امیر دا امام چې کوم دی دا امیر دی دا بدعتي امام دا فاسق امام امیر دی باچا دی لکه مخکې خلفا خلافت اسلامي کې به امیرانو مونځ کاوه او یا دا دی چې ستا په جومات کې امام دی تا هغه نشي شړلی او بل جومات تا ته قریب نشته تا نه د جمعې مونځ ځي او د د جمعې مونځ هم دنه ځي، که ته دې بدعتي پسې مونځ ونه کړې او د دې فاسق پسې مونځ ونه کړې نو بیا په دې کې اجماع د صحابو ده چې دې پسې مونځ جائز دی په غیر د کراهت نه او دا تقریبا د ائمه اربعو بیا قول دی چې ده پسې مونځ جائز دی دې ته چا بیا مکروه نه دی ویلی دا اجماع دا د هغه نقل کړې ده شوکاني نیل الاوطار کې نقل کړې ده مجموعة الفتاوی کې ابن تیمیه نقل کړې ده السنن والمبتدعات کې عبدالسلام خضري نقل کړې ده. او دارنګ نورو کتابونو کې هم دا شته چې په دې باندې بیا د علماوو تقریبا اتفاق دی دا امام بخاری رحمت الله علیه ویلي چې باب امامة المفتون والمبتدع مفتون پسې او بدعتي پسې مونږ دا جایز دی یعنی کله چې ضرورت وي چې ستانه جمع جماعت ځي ځکه صحابه کرامو د حجاج بن یوسف پسې مونږ کړی دی چې دا بدعتي هم دی فاسق هم دی مروان پسې مونږ کړی دی چې هغه بعضې بدعت پیدا کړي او دا رنګ دیو د ولید پسې مونږ کړی دی عبدالله بن مسعود پسې مونږ کړی او شراب یې څکلي او سهار مونځ یې څلور رکعته وکړه عبدالله بن مسعود ته هغه وویلې، دې ولید ویلې چې، ازیدکم ان شاء الله، نور مونځ به هم درته ډېر کړم. پوه شوې؟ هغه ویلې، الیوم ما کنا الیوم معک الا فی زیادة، نن هم دې راته زیات مونځ وکوی. نو ګوره داسې فاسق سړي پسې مونځ کړی دی. نو دا دلیل دی په دې چې صحابه کرامو فاسقانو پسې مونځ کړی دی. او دا د هغوی اجماع عملي هم ده او کېدای شي چې دا اجماع قولي هم وي دا یو لکه څنګه چې شوکاني وایي نېل الاوطار کې. دویم نمبر هغه حالت دی چې دا امام امیر نه دی. او یا د دې بدعتي امام په خوا کې بل ښه جومات دی او سني عالم په کې دی، تابعدار د قرآن او حدیث دی، متقي سړی دی، نو بیا په دې صورت کې د علماوو اختلاف دی، که دا سړی دې سني عالم پسې لمونځ نه کوي او دې بدعتي له ورځي او د هغه پسې لمونځ کوي، د ده دا لمونځ کېږي که نه کېږي؟ نو دې کې بیا دوه قوله دي، یو قول دا دی چې دا لمونځ د ده مکروه دی، مکروه خو په اتفاق سره دی، خو ایا لمونځ کېږي که نه کېږي؟ نو دې کې امام مالک رحمة الله علیه او بعضې علماوو چې لمونځ یې هم نه کېږي، لمونځ یې فاسد دی. او جمهورو بې ویلي دي چېرې دده مونځ جایز دی شیخ الاسلام ابن تیمیه وایي چې دا رایه راجحه ده چې دا مونځ دې وکړی شي مونځ کیږي خو ده یو غلط کار کړی دی ده له دا مناسبه نه وه چې دې بدعتي پسې مونځ وکړي او دا بهتره مونږ ته هم ښکاره کیږي چې مونځ دې ونه کړي ولې دې ونه کړي دلیل په دې دا دی چې عبدالله بن عمر رضی عنه یو مسجد ته داخل شو ابوداود کې دا حدیث دی بسناد حسن مجاهد وسره و دا په سترګو ړوند او هغه جومات کې اعلان وشو تصویب وشو چې خلکو منځله راځئ عبدالله بن عمر ویل چې اخرج بنا فان هذا بدعه، دې جومات نه موږ وباسه دا د بدعتیانو جومات دی مونځ پکې نه کوو. نو علي رض داسې یو بدعتي د جومات نه ایستلی وو، نو بیا د دې مبتدع پسې مونځ نه دی په کار، دا قول راجح دی، بهتر دی، ځکه د صحابه کرامو د دې عمل نه دا معلومیږي. او کله چې بدعتي په درجه د کفر کې دی دا دریم حالت دی، لکه بریلی دی، شیعه دی او مشرک دی، تعویذونه یې غاړې ته اچولي دي، باباګان نه مددونه غواړي، کوډې منترې کوي ساحر دی نو بیا دا کافر دی د کافر پسې مونږ په اتفاق د مسلمانانو نه کیږي دا ګوره هغه بدعتي دی چې بعضې بدعت یې پیدا کړي لکه مثلا د استوا مسله هغه نه مني اشعري دی یا دا دعا بعد سنت کوي یا دا سقاتونه ماتونه کوي دا قسم مبتدعین چې دي د دې پسې مونږ کیږي او کوم انسان چې هغه کافر شوی دی په خپل عقیده باندې هغه پسې مونږ په اتفاق د مسلمانانو نه دی جایز دا هیچا نه دی ویلي ښه پنځم سوال دا دی، بعضې نفر د رکوع څخه وروسته لاسونه په سینه باندې ږدي، نو ایا دې ثبوت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه شته او که نه؟ د احادیثو په رڼا کې جواب راکړه. د رکوع نه بعد وضع الیدین دا په سینه باندې دا د متقدمین علماو په مابین کې دې کې څه اختلاف نه شته، هغه ټولو نه دا نقل ده چې هغوی وایي چې په دې ځای کې لاس کېښودل نه شته دی، خو صرف د بلخیانو احنافو نه نقل ده چې بلخ کې کوم احناف اوسېدل چې هغوی وایي. چې په دې ځای کې ذکر مثنی نه شته، کوم ځای کې چې ذکر مثنی نه وي نو په هغه ځای کې وضع الیدین په کار ده، شامی دا قول نقل کړی دی او دې زمانه کې د سعودي مفتین چې کوم دي لکه شیخ ابن باز صاحب یا عثیمین صاحب دې علماو دا قول دی چې هغوی وایي دې ځای کې وضع الیدین په کار ده، د هغې دلیل په دې باب کې دا دی چې حدیث د وائل ابن حجر کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په قیام کې وضع الیدین وکړل نو هغوی وایي دا قیام عام دی قبل الرکوع ته هم شامل دی بعد الرکوع ته هم شامل دی. نو په دې اطلاق د دې حدیث باندې موږ عمل کوو دا وجه ده چې عام سعودي علما چې دي او عوام چې دي هغوی دا کار کوي دا د هغوی فتوا ده او په دې باندې د بدیع الدین راشدي صاحب یو کتاب هم لیکلی دی زیادت الخشوع فی وضع الیدین بعد الرکوع چې وضع الیدین بعد الرکوع په کار ده اګر که هغه څه صریحي حدیث په دې باب کې نه دی راجمع کړی خو هغه دې ته ترجیح ورکړې ده چې دې کې خشوع ډېره پیدا کېږي او دا وضع الیدین په کار ده لیکن دومره ده چې ما ته خپله دا ظاهره ښکاره کېږي چې دې ځای کې لاسونه کېښودل نشته دی او دا رایه چې ده د شیخ الباني صاحب په سلسله الاحادیث صحیحه پنځم جلد کې لیکلې ده موږ د الباني صاحب په دې باب کې تقلید نه کوو خو د دلایلو په نګاه باندې هغې ته ګورو چې دلیل په کوم طرف کې زیات ظاهر دی نو دې طرف ته دلایل ظاهر ښکاره کېږي هغه دا دي دا موږ په چا لازمونو چې دا په هغه باندې فرض دي ځکه دا یو اجتهادي غوندې خبره ده نو دې طرف ته چې څوک وایي چې دا وضع الیدین نشته په دې دلایل دا دي، اول دلیل دا دی چې دا یو عمل دی او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم حرکات، سکنات، د لمانځه ټول نقل شوي په احادیثو کې. هیڅ صحیح صریحې حدیث کې دا نه دي راغلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا لاسونه کېښودل یا یو صحابي کېښودل. دا وجه ده چې متقدمین علماوو پکې اختلاف هم نه دی کړی چې امام ابو حنیفه، شافعي، مالک یا احمد یا عبدالله بن مبارک یا نور چا څه پکې ویلي. هیچا هم دا نه دي ویلي چې لاسونه کېښودل شي. په دې بنا باندې. که دا چرته وی نو ایوب خاماخا دا په سننو کی ذکر کړی وی یا په مستحباتو کی به ذکر کړی وی هغه علماو ته دا مسله نه ده معلومه نو دا یو دلیل دی چی صریحی حدیث په دی باب کی نشته په کار دا دی چی سړی یو عمل ته سنت وای چی یو څه صریحی روایت پکی او خصوصا د احکام د منځ چی دا بالکل صریحی روایتو کی دی دویمه وجه دا ده چی د وائل ابن حجر روایت چی دا صحیح حدیث دی خو پاغي کی د هغه درانده شو د سیاق نه دا معلومی چی رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ولید، کبر، الله اکبر، یې وکړ، بیا یې لاس په دې بل لاس باندې کېښود او یو لاس یې په بل باندې ونیو او قیام یې وکړ، نو دا حدیث نه دا معلومېږي چې دا په قیام اول کې مراد دی، ځکه د تکبیر نه وروسته دا خبره ذکر کړې ده، او حدیث سیاق چې دی هغه دلیل دی په دې باندې چې دا وضع الیدین قبل الرکوع دي، ځکه د حدیث د سیاق نه دا معلومېږي که حدیث سړی خپله وګوري. او بله وجه دا ده چې حدیث کې راغلي د ترمذي روایت هم دی مشکات شریف کې راځي دا د مسیء الصلوة والا حدیث دی نبی علیه السلام فرمایي چې کله رکوع دې وکړله د رکوع نه روچت شولې نو بیا ودرېږه حتی ترجع العظام الی مفاصلها تر دې چې هډوکي خپل اندامونو ته ورسېږي نو اندامونو ته به دا هډوکي هله رسېږي چې لاس ته ځوړن ونیسي ولې که لاس دې تا داسې رابند کړ نو بیا مفاصل جدا شو د یو بل نه هډوکي خپل مفاصل ته نه واپس کېږي نو د دا حدیث نه معلومېږي بل حدیث راځي چې هغه مشکات شریف کې مشته دی او ابن خزیمه کې دی اصل کې چې رسول الله صم به کله سجدي ته کوزیده نو لاسونه به داغه جدا وو د بدن نه نو دا غینم دا معلومیږي اگر که دا خبره په دې باب کې صریح نه ده خو چا سي دا استدلال کړی دی نو په دې وجه وضع الیدین نه دی په کار کوسو دا اعتراض وکړي چې هلکه په دې وضع دا وضع الیدین باندې خو زه ښکاره دلیل نشته نو په دې ځوړندو لاسونو باندې څه دلیل دی دا کوم صریح حدیث کې راغلی دی نو د هغې جواب دا دی چې دلته یو قاعده ده شرعي هغه دا ده چې یو عمل دی او یو اصل دی په اصل باندې دلیل نه وي او په عمل باندې دلیل وي دا ارسال الیدین دا عمل نه دی دا اصل وضع د انسان دا چې وضع د انسان ده او دا لاس په لاس باندې کېښودل دا عمل دی په عمل باندې دلیل پیش کول پکار دي لکه د هغې مثال هغه دا چې یو سړی په رکو ته کته شي دا به کوم ځای ته ګوري دا حدیثو کې نه دي راغلي نو دې کې به ته اصلې وضعې ته ګورې چې ستا وضع کوم ځای باندې نظر لګېده بس هغه ځای ته به ګورې نو په دې کې سړی دا نه شي ویلی چې پلانکي ځای که سړی وویلی چې هلکه دا سړی به ګوري پلانکي ځای ته به ګوري نو د پلانکي ځای باندې به دلیل راوړي او دا رکو ته چې څوک کته شوی دی په ده باندې دلیل لازم نه دی ځکه چې دا اصل وضع ده ده یا د دو سجدو په مابین کې دا کېناسته حدیث کې راځي چې کله به نبی رسام کېناستو نو ګوته به یې وچتوله نو دا حدیث اوس مطلق دی په کار دا ده چې په دې ځای کې هم د سړی ګوته بیا اوچته کړي او حال دا ده چې صحیح حدیث کې په دې ځای کې ګوته اوچتول نه دي راغلي یو شاذ روایت کې راغلي خو صحیح حدیث کې نشته دی نو په دې بنا باندې مطلقاتو نه په دې باب کې استدلال کول دا چې صحیح نه دي عمل باندې دلیل پیش کول دي او په اصل وضع باندې عمل نه وي لکه دا مسله د ګیرې هم ده رسول الله صلی الله علیه وسلم دام نه دي نقل چې هغه ګیره والي او دام ته نه دي نقل چې هغه ګیره د قبضې نه زیاته پرې کوستي دوه نه دي نقل خو موږ دا وایو چې د پیغمبر د ظاهر حال نه دا معلومیږي د اصل نه چې هغه ټوله ږیره پرېخوستې ګوتې نه دي وروړي د قبضې نه هم زیاته نه ده والې ولې ځکه دا اصل دی څوک چې وایي چې والې د هغه به دلیل راوړي او څوک چې وایي چې هغه ټوله به پرېښودلی شي نو د هغه سره اصل دلیل دی اصل په ږیره کې دا ده چې ټوله به پرېږدي ګوتې به نه ورلې لیکن ته چې رالګي او د هغې نه څه حصه وې په دې به دلیل راوړې اصل باندې دلیل نه او په دغه باندې دلیل پکار دی په عمل باندې دلیل پکار دی دا یو علمي قاعده ده خو د اکثرو خلکو ذهن دې ته نه ورسېږي کله چې احادیثو مطالعه سړی لري نو په دې خبره بیا پوهېږي ښه جي شپږم سوال دا دی د اختر د لمانځه څخه وروسته خلک یو د بل سره مصافحه کولی شي او که نه د احادیثو په رڼا کې جواب راکړي مصافحه یو سنت طریقه ده چې هر چا څه کله میلاوي لیکن تخصیص د هغې پس د مازیګر د مانځنه یا د سهار د مانځنه بدعت دی لکه بعضې خلک یې کوي او دارنګه مصافحه یا معانقه پس د اختر د مانځنه چې لکه څنګه زموږ او ستاسو په بلادو کې رواج دی چې د لمانځه نه مخکې ورسره ښه ملاو شوی وي، په صف کې ورسره نږدې ولاړ وي، چې لمونځ وشي بیا ورله غاړه ورکوي، مصافحه کوي، دا بدعت دی. صحابه کرامو نه صرف په دې باب کې دا نقل ده، دا بيهقي کې راځي او جوهر النقي نقل کړي دي، چې دا به ویل چې تقبل الله منا ومنکم، دا د واصله ابن اصقع نه او د براء رضی الله عنه د دې صحابو نه نقل دي، ابو امامه نه نقل دي، چې هغوی به دا ویل تقبل الله منا ومنکم به ویل او دا مغني کې هم دا الفاظ نقل دي. مجموعة الفتاوی کې ابن تیمیه صاحب ویلي چې عید مبارک هم پکې د صحابه نه نقل دی. عید مبارک ویلی شي، تقبل الله منا ومنکم ویلی شي. یو سړی درله په مخه راغی او ته ورله لاس ورکړې دا هم جایز ده. خو د لمانځه نه دا وروسته خاص دا کیفیت ورکول دې ته اکثرو علماوو بدعت ویلي دي. لکه دې فتاوی دیوبند او رشیدیه او احسن الفتاوی دې ټولو ته بدعت ویلي دي. اووم سوال، بعضې مولایان د رفع الیدین په استعمال کې داسې وایي چې پیغمبر علیه السلام دا رفع الیدین هغه وخت کې کړي دي چې مشرکان په خپلو تخرګونو کې بوتان نیولي وو نو څه وخت چې به یې رفلدیان وکړل نو بوتان به وغورځېدل نو آیا دا خبره صحیح ده او که نه د احادیثو په رڼا کې جواب راکړه رفلدین چې کوم دي دا نبي کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منوره کې کړي دي او مکه مکرمه کې بوتان متان وو مکه کې به د بوتانو عبادت کېده مشرکانو به کاوه او مکه مشرکان چې د حاکمانو نبی رسول الله صحابه تیرېدل هلته مشرکان د نبی رسول الله نه یریدل هغوی په کعبه کې دننه بوتانې خوستي په مسجد حرام کې دننه بوتان نو څنګه به ته غورځول نبی رسول په دې قادر نه چې بوتان ته ورځي او مدینه منوره کې د بوتانو عبادت چانه دی کړی يهودو به خپل ځان له دغه کاو کفر یې کړی او منافقانو د بوتانو عبادت نه کاو مدینه کې درې ډلې منافقان يهود مؤمنان منافقان چې نبی نه معنی شرک نه کاو نه په دې وجه باندې دا غلطه خبره ده چې د کوسله د چا جوړه کړې ده بل لارې چې دا وله کې تعالی سنو چت کې غوګونو ته بوتان دي گزار شو کنه نو بیا نبی رسام په دې رکوع کې او پس د رکوع نه د رفلېدې نه امر بیا ولې کاوه او په اوله پرې ګزار شوي دي که نه داسې باطله خبره ده چې چا جوړه کړې ده دا رنګ هغه خبره هم باطله ده چې وایي حدیث کې راغلي دي نبی رسام منع کړې د رفلېدې نه چې مالي اراکم رافع ایدیکم کانها اذناب خیر شمسن اسکنو به صلات سواجه چې تاسو د لاسونو د اسونو د متکبران اسونو په شان اوچت کړي دای د لکو په شان ده منځ کې آرام او د مسلم پر روایت کې راغلی دی بالکل روغ روایت دی جز رفليدن کې امام بخاري را نقل کړی دی لیکن په دې کې د رفليدنو نه منع نه ده راغلې حدیث صریحي خپله پای کې وضاحت دی مسلم ویلي دا کتاب او تشهد کې دا راوړی دی سمره ابن جندب وایي چې موږ به چې کله سلام ګرځاوه نو لاس به هم غوږونو ته اوچتوله دا به چې السلام علیکم ورحمت الله او السلام علیکم ورحمت الله نبی رسام په موږ راووته او دا ویل چې دا تاسو لاسونه په سلام کې مو اوچتوئ دا خو د یهودو کار دی او دا سونه کار دی ځکه په سلام کې لاس اوچتول سلوټ کول چی هغه وایی من السنة وضع الاکف علی الاکف تحت السرة دارقطنی وغیره دی کتابونو کی دا حدیث راځی او ابوداود کی هم راغلی دی خو دا حدیث ضعیف دی د دوو وجو نه د عبدالرحمن واسطی متروک الحدیث پکی دی زیاد راوی پکی دی هغه ضعیف دی دا وجه ده چی امام نووی ضعیف باتفاق المحدثین شرح د مسلم کی وایی اول جلد کی چی دا حدیث ضعیف دی په اتفاق د محدثینو سره نو په دی وجه وضع الیدین تحت السرة کی دا یو حدیث دی او دا کمزوری دی او دا هم د علی رضی الله عنه قول من السنة لفظ پکی استعمال کړی دی او بل روایت ابن ابي شيبه کې راغلی د وائل ابن حجر حدیث دی او صحیح حدیث دی هغه هغه داسې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید چې لاس په بل لاس باندې کېښود او تحت السره د نامه د لاندې کېښود عبد الحی صاحب وایي په دې د شرقای په دې حاشیه باندې هم د تر راي کې چې واسناد هو جيد سند جيد دا خبره صحیح ده چې سند جيد دی او حدیث سند روغ دی لیکن محققین وایي چې په دې کې د تحت السره قید چې دی دا د ابن ابي شيبه په صحيح نسخو کې نشته دی بلکې دا د کراچۍ په چاپ کې چا ور داخل کړي دي دس پکې شوی دی ولې په دې دوه دلايل دي بلکې درې يو دليل دا دی چې پخواني متقدمين احناف او علماو دا په خپل تائيد کې دا حديث چرته نه دی پېش کړی چې وائل ابن حجر حديث دی په ابن ابي شيبه کې راغلی دی او زمونږ لپاره دليل دی چې د نامه لاس لاندې لاس پکې راغلي دي دا کوم علماو چرته نه دی ذکر کړی متقدمين احنافو دا اوسني پېش کوي صرف يو دليل دا دویم دلیل دا دی چې دقه حدیث د وائل ابن حجر مسلم کې راغلی دی او په هغه کې تحت سره لفظ نشته دی نو دا دویم دلیل او دریم دلیل دا دی چې د ابن ابي شیبه نسخې چې موږ وکتلې ما خپله مطالعه کړې دي د کراچۍ نسخه چې ده موږ سره په هغې کې تحت سره لفظ شته مدینه منوره کې بیروت چې کوم چاپ شوی دی د امیرجان صاحب مکتبې ته زه لاړم چې ومې کتل په هغې کې تحت سره لفظ نه دا وجه ده چې د اثار سنن مصنف یو یو متعصب سړی دی هغه سره د تعصب نه وایي چي ظاهر دا ده چي دا په دې نسخه کي چا دس کړی دی دا د نبي عليه الصلوة والسلام نه نه دی نقل تحت سره حديث صحيح دی خو تحت سره لفظ پکي نشته هر چي فوق سره دی نو فوق سره په باره کي څلور حديث راغلي دي یو حدیث دی د قبیصه ابن حلب حدیث دی چې هغه په مسند احمد کې راغلی دی ورجاله ثقات دا غیر رجال ثقات دي سوا د قبیصه ابن حلب نه چې قبیصه دا د صحابي زوی دی او هغه مجهول لوي دی ځکه چې د هغه یو شاګرد دی چې سماک ابن حرب ورته وایي او نور شاګردان یې نشته دی اګر که دوه علما د هغه توثیق هم کړی دی ابن حبان وایي چې ثقه دی او عجلي وایي چې ثقه دی خو عام محققین وایي چې د ابن حبان او د عجلي توثیق له اعتبار نشته نو دا راوي په جهالت باندې پاتې دی نو دې حدیث کې ضعف دی خو لږ شانې ضعف پکې دی ځکه د صحابي زوی دی مجهول شوی دی هغې کې داسې الفاظ دي چې رسول الله صم ښی لاس په چپ لاس باندې کېښوده او علی صدره لفظ پکې دی بل حدیث چې دی هغه په صحیح ابن خزیمه کې دی هغه او د وائل بن حجر روایت دی هغې کې معلا صدره لفظ راغلی دی خو هغه روایت هم لږ شانې کمزوری دی ځکه مؤمل بن اسماعیل راوی په کې دی هغه هم ضعیف دی دریم روایت ابن حجر را نقل کړی دی فتح الباری کې د بزار نه په هغې کې عند صدره لفظ دی نو درې روایته شولو نو دا درې روایتونه د یو بل تایید کوي په دې وجه باندې عظیم آبادي لیکلي دي چې دا حسن حدیث دی حسن لغیره یا حسن حدیث دی نو په دې باندې عمل کول پکار دي چې په سینه سره لاس کېږي اګر که داسې علی الاطلاق صحیح حدیثونه نه دي کلام پکې شته د علماوو په دې روایتونو کې لیکن د دې نه زیات صریحي روایت هغه موطا کې راغلی دی بخاري کې راغلی مشکات کې او یایمه صفحه کې هم تقریبا راځي هغه د سهل بن سعد حدیث دی د بخاري روایت دی صحیح عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون ان يزع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاه صحابه کرامو ته به دا امر کېدی شو چی دیو دی ښی لاس په چپ لاس په ذراع په لیچه باندی کیدی په مانځه کی نو اوس تجربه وکړه په لیچه باندی د څنګل نه رادیخوا په دی ځای باندی لاس کیږده او بیا په مانځه باندی ودریږه په غیر د تکلف نه نو دا لاس به ستا د نامه د لاندی نه راځی بلکل بلکی د نامه نه بره د زړه د پاسه په دقه ځای باندی به راځی بلکل په سینه به هم نه راځی او بلکل په دغه باندی به هم نه راځی نو دغه ځای کی کیښودل دا بهتره خبره ماته ښکاره کیږی ځکه دی باب کی دا قوی حدیث راغلی دی او که څوک یی په سینه باندی ږدی نو هغه په دا دری روایتونو عمل کوي. او کوم حدیث د علي بن ابي طالب کې چې راځي بهقي سنن کبرا کې راوړی دی هغه وایي چې ون حر معنا دا ده چې ضع یدک علی النهر په سینه باندې لاس په دې مړی باندې لاس کې د مړی ته نږدې نو هغه روایت هم ضعیف دی سندنه علما په هغه باندې کلام کړی دی نو د علي رضا دوه روایتونه کمزوري دي هغه طرف هم کمزوري دی هم کمزوري دی نور په سینه باندې لاس کې خدل دا راجح دي او د سینې نه لګ لاندې لاس کې خدل دا ډیر ارجح دي ما ته د دلایلو نه د ښکار شي او د د نامه نه لاندې لاس کېښودل په هیڅ حدیث کې نه دي راغلي. ښه جي. نهم سوال دا دی، کرامت وروسته د مرګ د ولي څخه داخلي او که نه؟ دا حدیث په رڼا کې جواب راکړه. د کرامت مقصد چې دی، کرامت لغت کې عزت ته وايي او د کرامت مقصد څه شی دی؟ تثبیت الایمان، د ولي ایمان مضبوطول دي او پس د مرګه د هر چا ایمان مضبوط دی، نو پس د مرګه کرامت نه وي په دې مانا باندې. هغه وفات شو نو صحابه وايي چې مونږ به د هغه په قبر باندې اور ليده پس د مرګه رڼا به ترې ختله نو دا د هغه اثر د کرامت وو مشکات کې يو حديث راځي يو صحابي وايي چې زه کور جوړ کړ خيمه مې ولګوله په هغې کې قبر وو او هغې کې تبارک الذي را ختله د دې اواز راته ځکه دا سړی چې د الله نه يې غوښتلې وه چې الله پس د مرګه ماته د قرآن کريم تلاوت را نصيب کړه تبارک الذي سره ډېره مينه وه نو هغه به يې لوستله نو دا د هغه اثر د کرامت شو خبيب رضي الله عنه اثر د کرامت هغه دا وو چې پس د مرګه هغه په هغه سولۍ باندې پروت و او روغ جوړ پروت و دې څلوېښت ورځو پورې او هغه لاس یې چې کله د هغه ځای نه ور له لرې که ملګرو نینې ته وسوبېدلې د عاصم رضی الله عنه اثر د کرامت دا و پس د مرګه چې هغه دعا کړې وه چې الله پس د مرګه دا کافران زما سر وینیسي د شاتو مچۍ راغلې په سر یې کېناستې مشرکانو یې نه وړه حدیث بخاري کې راځي دارنګه ډېر پس د مرګه داسې واقعات دي جابر بن عبدالله وایي چې ما خپل پلار خخ کړ او بل صحابي سره دا مېړه نه غوښتل چې هغه سره شریک خخي شپږ مياشتې پس ورغلم چې ورن روغ جوړ پروت و. جابر بن عبدالله حذيفه بن اليمان په دولسمه صدۍ کې پس د نه د هغه ځای نه قبرونو نه راويستل شو بل ځای ته نقل کړی شو او روغ جوړ پراته و هغه نو دا آثار د کرامت دا يو دي کنه چې الله تعالی يې روغ جوړ وساتي صحيح وساتي يا د قبر نه څه نور رڼا راځي يا څه آواز راوخېژي نو دا کرامت نه دی خو اثر د کرامت دی نو دا کېدلی شي. لسم سوال دا دی که د يوې ښځې خاوند ورک شي. او د مړي او ژوندي پته نه لګېږي نو دا ښځه څومره وخت پس د بل نفر سره نکاح کولی شي او که چېرته نکاح وشي د بل نفر سره نو هغه اول خاوند بیا پیدا شي نو دې ښځې لپاره بیا څه حکم دی دې ته مسله د مفقود وایي احناف علما دې کې وایي چې شپږ شلي کاله صبر به کوي دا ښځه دویم روایت دا دی چې نوي کاله دریم روایت دا دی چې شپېته کاله خو دا قیاسي خبرې دي اجتهاد دی صرف خو دا اختلاف ګوره د نکاح په باره کې دی او دا اختلاف د دغه په باره کې نه دی د مال په باره کې نه مال خو به ساتلی شي ډېر وخت پورې به ساتلی شي کله چې یقیني پته ولګي چې مړ دی بیا به تقسیمولی شي او هر چې نکاح ده نو نکاح کې ظاهر قول دا دی کوم چې عمر بن خطاب رضی الله فتوا ورکړې ده په خپل دور خلافت کې هغه دا ده چې یو صحابي و هغه ورک شوی و ښځې څلور کاله پس او څلور میاشتې او لس ورځې پس بل چا ته په نکاح کړی شوه په مشوره د صحابو عمر دا کار کړی نور صحابو پرد نه دی کړی نو دې ته ګویا کې اجماع سکوتي وایي. بله ورځ ایسته سړی را پیدا شي، دا ورته غوسه شي چې هلکه کور کې حال نه وي او ایسته ورکېږئ، دا څه کوئ؟ هغه ویل، ما باندې تعدي مه کوه، زه پیران وړی وم. دا شبلي دا حدیث نقل کړی دی په خپل کتاب کې احکام المرجان کې او نصب الرایه کې هم شته. نو وایي پیران وړی وم، هلته یې ځان سره تړلی وم، نه یې راپرېښودلم. نو اوس بس ترې راخلاص شوم. نو عمر رضي الله عنه هغه معذور وګاڼه، ده له اختیار ورکړ. چی ستا خوښه ده چی بیرته دوباره ښځه اخلی او که مهر اخلی نو هغه وایی چی زه ښځه الم نو هغه دویم سړی راولګیده ښځه یی ورته طلاقه کړه او دله ورکړه نو ددی سړی اوس خوښه ده که ښځه الی هغه به ورته ښځه طلاقوی او که مهر الی نو هغه دویم خاوند به ورله مهر ورکی دا دی ځانله بله ښځه وکی نو دا د عمر رضی الله عنه فیصله ده دا موږ ته ظاهره ښکاره کیږی او راجح همدا ده بعضی احناف هم په دی فتوا ورکړی ده ولی وایی ځکه چی دا خو د ښځی زندګی بربادوی دی ځوانه ښځه ده نن یی واده وکړ سبا له دی خاوند ورک شی نو ته چې نوي کاله په دې باندې صبر کوې شپږ شلې کاله نو دا به بیا بیا به وروسته خاوند کوي پس د شپږ شلو کالو نه قبر کې به بیا کوي نو په دې وجه د دې زندګي خرابېږي صدیق حسن خان صاحب وایي که دا د عمر رضی الله دا روایت د منځه ترې لرې که بالفرض هم د شرع اصول دا تقاضا کوي چې دا ښځه دې بل خاوند وکړي وایي دفن للاضرار بها ځکه دې ښځې ته تکلیف دی ضرر دی دې ته دا ضرر دفع کول د دې ښځې نه پکار دي په دې بنا باندې دا بل خاوند کولی شي د اصولو د شرع دا تقاضا ده او د عمر رضی الله عنه د دې ارشاد دا تقاضا ده او دا رای راجح ده وبالله عز وجل التوفیق. ای د عید میلاد النبی او عرس په باره کي د قرآن او حدیث په رڼا کي جواب راکړئ چي عید میلاد النبی او عرس د پیغمبر علیه السلام نه ثبوت شته او که نه او همدا رنګه د عید میلاد النبی تاریخ راته بیان کړئ. عرس چي ده دا خو واده ته وايي کنه پس د مرګه د چا ودونه نه يي دا په جنت کي به کيږي دا ظالمان دي دا بدعت يي جوړ کړي دي. عيد اختر ته وايي زموږ په شرع کې دوه اخترې دي غټې اخترې چې یو ورکوټې اختر دی عيد الفطر ته وايي او یو عيد الاضحی دی جمعې مانځه ته هم عيد ویل شوی دی نبی علیه السلام هغې ته هم عيد ویلی لیکن د احکام د عيد په هغې جاري نه دي جمعې مانځه ته عيد وايي د جمعې ورځې ته په احکام د عيد د هغې لپاره نشته چې هغه څه ده خوشحالي به پکې کې او که جنکۍ پکې څه شنبې منبې ووایي دا قسم خوشحالۍ نه خاص مونځ پکې دا قسم دوه عيدونه دي صرف عيد ميلاد النبي په اتفاق د علماوو سره دا بدعت دی کوم چې محققين علما دي يو خو هغه دي چې بدعت نه دونه تحاشا نه کوي حيا ترې نه کوي نو د هغوی په نزد باندې بدعت نه دی لکه مولا علي قاري په کتاب ليکلی چې المورد في مسألة المولد مولد يې ثابت کړی دی سيوطي په کتاب ليکلی ثابت کړی دی ليکن څه قرآن حديث خو هغوی نه دی پېش کړی او موږ وايو او دارنګه عام محققينو ليکلي دي محمد الانصاري يو کتاب ليکلی دی القول الفصل في مولد خير الرسل یو جلد کې کتاب دی پوره رد یې کړی دی چې دا بالکل بدعت دی وجه د بدعتوالي دا ده چې یو عملي په دین کې په کار ده چې پیغمبر ارشاد وکړي چې دا وکړي پس د مرګ زمانه او که هغه ارشاد نه کړی په کار ده چې صحابه کرام یې وکړي ځکه چې د ابوبکر او عمر او د عثمان او د علي د دې صحابه کرام رضی الله عنهم ډیر محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هغوی ولې نه دی کړی تابعینو دا کار نه دی کړی پخوانو علماو نه چېرته نقل نه دی چې هیچا ته دا دلیل پیش کړی بلکې د عيد ميلاد النبي تاريخ چې دی علماء وايي ذهبي ليکلي دي چې دا تاريخ اسلام کې تاريخ اسلام د هغه کتاب د پنځه جلد کې چې دا په شپږمه صدۍ کې دا بدعت پيدا شوی دی او مظفر الدين ايربل یو بادشاه و چې هغه دا شی جوړ کړی و یو ملا ورته دا ورښودلی و چې د هغه دحیه عمر دحیه د هغه نوم و نو هغه وایي ده ورته وویلې چې دا خلک تا نه متنفر شانتې دي د نبي اسلام په باره کې څه کار وکړه چې د خلکو سره مینه پیدا شي نو هغه دا شی جوړ کړ او په لکاو لکاو روپۍ به پرې لګولې او دا یو مسرف باچا و، مسرف، اسراف کوونکی او ظالم باچا و، په بیت المال مال به لګاوه او د عمر دحیه په باره کې وایي چې دا ماجن کذاب خبیث، دا یو ماجن ملا و، خبیث او کذاب دروغجن و، ده دا شی جوړ کړی دی. نو په دې وجه باندې عید میلاد النبي کې بیا نور منکرات هم شته، شرکي خبرې په کې کېږي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې ډېر افراط تفریط کېږي، نو دا ناروا ده او د نبي علیه الصلوة والسلام په ولادت باندې خوشحالي په کار ده، ته چې وې په دې مېز کې زه عيد ميلاد النبي مناوم په دې مېز کې وفات شوی هم دی کنه به په یو وخت کې خفګان او غم دواړه راجمع شي نو دې د وجه نه د دې نقل نشته او دا یو شریک قاعده ده چې د کوم شي نقل نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه قولا نه عملا د صحابه کرامو نه نقل نه به بدعت ابن کثیر وایي کدي کې خیر وې صحابه کرام موږ نه په خیر باندې ډیر زیات حارسان ایو ته ولې منډه نه واله او دا مبتدین چې دي چې کوم شي ته منډه وي ته پوه شي چې دا او د صحابه کرامو په خلاف کې دی د خیر وږی نه دی و دا د شر وږی دی اصل کې په دې وجه باندې عید میلاد النبی سوچه بدعت دی سوچه هیڅ شک پکې نشته دولسم سوال دا دی که یو نفر خپل کور ته ناوې راوړي نو دې د نکاح خطبه به څنګه تړي او کومه خطبه به وایي او بعضې مریان په دې خطبه کې شاهدان نیسي او دا شاهدان بیا هغه ناوې ښځې ته ځي او د هغې څخه تپوس کوي چې د نکاح پلار څوک نیسي نو هغه چې څوک ونیو هغه نیسي آیا دا شان خطبه او په هغه کې شاهدان نیول د پیغمبر سره ثبوت شته او کنه د قرآن او حدیث قرآن کې جواب د نکاح ډېر اسانه مسله ده په شرع کې خو خلکو ګرانه کړې ده نکاح چې ده د نبی علیه السلام په دور کې په دې طریقه به تړلی شوه کله به نبی علیه السلام خطبه ویله یا بل چا به خطبه ویله سړي ته به چې تا د خپل لور دله ورکړه هغه به چې ورنه کړه بس وبه شوه نکاح ځکه نکاح کې دا اعلان ضروری دی اعلان خبر پکې ضروری دی اعلن النکاح راغلی ده او دا طریقې قصې پسې پکې نه وي زنانه ته چې خبر کله ورو رسید زنانه سکوت وکړه چپ شوله بس نکاح وشوله که هغې کلک انکار وکړي چې زه نه کوم بېرته به دا نکاح ماته شي نکاح به دا پلار کوي د پلار په عبارت نکاح شوې ده خو که چېرته جنۍ انکار کاوه چې زه نه کوم بس بېرته به ماته شي که نه نو دا پلار کافي دی د نبي اسلام دور کې دا طریقه وي وه کله دا طریقه به چې سړی به یو سړي ته به ویلي چې دا لور دې راکړه هغه وایي زه درمې کړل خلک به ناست وو بسیز ته به نکاح وشو بغیر د خطبې نه عروه چې و د عبدالله بن عمر ته تواب کې ویل چې دا لور دې راکړه هغه غلی شه څه ونه ویلې نو بیا مدینه کې ورته ویل چې تاله زه در کوم ته ښه سړی په تواب کې موږ ولاړو او د الله تعالی هم لیده موږ کنا نترا الله عز وجل الله هم لیده توجه الله ته نو هغه ځای کې دا خبره مناسبه نه وه دا د ایو طریقه وه نو په دې وجه باندې دا اوس په زموږ زمانه کې بدعت جوړ شوي سنت په نکاح کې دا دی چې د پلار په کور کې به وتړل شي، خطبه به ویل شي، دا خطبه هم پکې سنت ده، نور ایجاب او قبول دا فرض دي او خطبه پکې ویل سنت طریقه ده، که خطبه ونه ویل شو هم نکاح کیږي. نو نبي علیه السلام د عائشې سره نکاح کړې وه په اوله ورځ باندې او بیا دوه کاله پسې را واده کړه، بیرته د نکاح تازه کول نشته، دا هم یو غلطه طریقه ده چې ښځه مخکې چاله ورکړی شوي را وادې کړي دلته کور کې بیا نکاح تړي دا غلطه ده. دا جینۍ چې ورکړی شوله کله بس دې ته نکاح وایي چې خلکو کې مشهوره شو چې پلانکي صیب عبدالرحمن چې دی عبدالله ته خپل لور ورکړله او هغه نیوکه وکړله بس دې ته نکاح وایي شرعا دا نکاح شوله جنۍ ته هم خبر ورسېد هغه هم غلې شوله او په دې باندې پوه شو چې بس ما ته خاوند وکړای شي شرعا دا نکاح ده خو چې په اول ورځ دا ګوړه ماتې چې ورته وایي په دې کې دا خطبه هم وایي نو پوره سنت به ادا شي او دوباره د نکاح تازه کول یا جنۍ ته دا دوه ګواهان ورلېږل او هغه به بیا وایي چې د کوم ځای نه راغی، د شرې د ولایت نه راغی، حکم دې په چا راوړ، په پلانکي مې راوړی دی او د نکاح پلار چې وي هغه به بیا داسې وي چې د هغه په شانته وي، د محارمو په شانته او په هغه باندې به یو ډوډۍ هم دا بعضې خلک لازموي چې یو ډوډۍ به هم پکې کوي، دا زموږ د پښتنو بدعات او رواجونه او ناروا کارونه دي، نکاح ډېره اسانه مسله ده خو دې خلکو راباندې ګرانه کړې ده. دیارلسم سوال دا دی، یو نفر د یوې جینۍ سره نکاح کول غواړي، نو ایا دغه نفر دغه جینۍ کتلی شي او که نه؟ او همدارنګه بعضې خلک د خپل زوی لپاره نکاح کول غواړي خو د زوی سره مشوره نه کوي او نه ترې تپوس کوي چې آیا دا جنۍ یا دا کور ستا خوښ دی او که نه او په دې حالت کې ورته کوژدن وکړي یعنې هغه جنۍ د دې نفر په نامه نامزد کړی شي نو آیا دغه کار د اسلام سره موافق دی او که نه او دغه نفر دغه نکاح ماتولی شي او که نه د حدیث په رڼا کې ځواب راکړي هلک چې کوم دی دا خو خپله الله تعالی دله اختیار ورکړی دی رجل دی که نو پلار چې راولګي د ده بې اجازت یې نکاح وکړله نکاح شوې ده که د ده خوښه وه طلاق به ورکړي د نکاح به ماته کړي فسخه به یې کړي ده ته خو خبره اسانه ده دا د شرع موافقه ده چې یو سړی راولګي خپل بچي د نکاح وکړي رکوټي والي کې کوي غټوالي کې کوي دا خیر دی لیکن افضل دا ده چې د بچي سره مشوره وکړي ولې ځکه چې دا د الله حکم دی چې وامرهم شورا بینهم کله چې یو غټ کار کیږي مشوره پکار ده کیدای شي د هلک هغه جینۍ به یې خوښه نه وي او د هغه بل کور والاو سره اختلاف پیدا کیږي چې ګوره موږ نه هم جینۍ وکړه او بیا دې هم زر طلاقه کړه نو د دې د وجې نه مشوره بهتر کار دی نور نکاح خو نفسي کیږي په اتفاق سره نکاح کې څه نقصان نه شته هر چې کتل دي جینۍ ته نو کتل چې دي جینۍ ته دا هم مامور به حکم دی نبی علیه السلام په دې باندې امر کړی دی سنت عمل دی جمهور علما وایي چې مخ او لاس ته به صرف ولګوري ځکه په مخ باندې ښایسته والی معلومېږي او په لاس باندې د هغې غټوالی او کوټې والی معلومېږي، پېړوالی او نری والی معلومېږي. دې دوو ځایونو ته به ګورې. په ظاهر قول د اقوالو د علماوو نه دا دی چې د جنۍ هر ځای ته کتلی شي او دا جایز ده د ضرورت د وجې نه. مغیره ابن شعبه ډېر نکاحګانې کړې وې او هر یوه بې طلاقوله. بعضې روایتو کې درې سوه راځي. نو بیا به نبي علیه السلام ورته ویلي چې فانظر الیها ورته وګوره فانه احری ان یودم بینکما دا ډېره لایق ده چې ستاسو منځ کې به اتفاق او صلح پیدا شي. هغه لاړ ورته ویې کتل نو فانظر دا مطلق حدیث دی ورته وګوره دا یې نه دي ویل چې مخ ته له وګوره دارنګه نبی علیه السلام فرمایي حدیث ترمذي کې راځي او مسلم حدیث دی چې مشکات شریف دویم جلد کې هم راځي چې څوک په تاسو کې د یو ښځې نکاح کول غواړي او دا وګوري الا ما یدعو الی نکاحها هغه ځای ته چې هغه دعوت ورکوي د دې نکاح ته مثلا سر ته ولې وګوري لاس ته ولې وګوري ښپو ته ولې وګوري دا کتل جایز دی بل حدیث کې راغلي دي صحیح روایت دی د سعید د سنن ابن منصور هغه کې راغلي دي او دا د تاریخ الخلفاء کې سیتیم دا روایت را نقل کړی دی چې عمر ابن خطاب د علی بن ابي طالب نه مطالبه وکړي د لور دراک ام کلثوم هغه تر اولې غله چې ورشه زه عمر رضی الله ورشه نو چې هغه کله رااله نو عمر رضی الله پونډې ښکارا کړل هغه ته غوسه شول چې تا مېرمنې نه ګوره دا کارونه کې او که تا مېرمنې نه مال له سفیر درکوله نو هغه ورته وویل چې زه تا کوم، د نکاح اراده مې ده او دا موږ ته شریعت اجازه راکړې ده. محمد بن مسلمه چې یو جنې ته پټ پټ کېده او سوري کې یې ورته کتلې، دې لپاره چې د هغې نکاح یې کوله، چا په اعتراض وکړ چې دا ولې کوې؟ وایي، زه یې کوم که نه، د کولو اراده مې ده، نو سړی ورته کتلی شي. په دې باب کې پنځه شپږ احادیث دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه ورکړې ده او دا نظر الی المخطوبه مطلقاً جایز دی، احادیث صحیحه کثیره په کې ډېر زیات دي او بیا که چېرته جنۍ وشوله او جنۍ ته پته نه وه، نو چې خبر ور ورسېده که په اول ورځ انکار وکړ نکاح به بېرته ماته شي ځکه د بالغې جنۍ خپل واک دی ولي په غیر د اجازې نه دا جنۍ نشي ورکولی او جنۍ چې ده په غیر د اجازې د ولي نه نکاح نشي کولی دا دواړه په یو بل موقوف دي د حدیثو نه دا مسله معلومه ده لا نکاح الا به ولي ده او یو جنۍ که ولي ولګېده او جنۍ په نکاح ورکړله اګر که پلار ورکړي هغه بالغه ده نو هغه نکاح خپله بېرته ماتولی شي په اوله ورځ خنساء بنت خزام راله، یا رسول الله زه پلار ورکړی یم، وهي کارهه او زه بد ګڼم دې خاوند لره، وایي فرد نکاحها، نکاح یې ورسته ماته کړه چې تۀ بده ګڼې. کوم علماء چې دا وایي چې نه که بالغه جنۍ وي هم لکه امام شافعي وایي او هم پلار چې په نکاح ورکړه له هغه هیڅ هم نه شي کولی دا خبره د هغه غلطه ده سنت خلاف ده وایه چې. څوارلسم سوال، بعضې خلک یا مولیان د قضاء عمرې د لمونځ ادا کولو حکم ورکوي، ایا دا قضاء عمرې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثبوت لري او که نه؟ د احادیثو په رڼا کې ځواب راکړئ. قضاء عمري چي ده دا سوچه بدعت دی هيڅ سنت کي دا نه ده راغلي يو ټيکانو حديث چا جوړ کړي دی په دي دغه کي راغلي دی دي موضوعات د ملا علي قاري کي هغه وايي چي چا د اخرنۍ جمعي د رمضان کي څلور رکعته پنځه وخته مونځ وکړ سهار مونځ ماسپښين مازيګر دا مونځونه يې وکړل نو دنه به د اويا کالو مونځونه ادا شي د سبعين سنه اويا کالو مونځونه ګويا کي وي دا ادا کړل ملا علي قاري وايي چې دا حديث يو موضوعي دی، بل د اجماع د علماوو خلاف دی، د اجماع د مسلمانانو، ځکه په دې د مسلمانانو اتفاق دی چې يو فرضي لمونځونه قضا شي نو بل د هغې په ځای نه قايمېږي، ته دغه فرض او قضايي به راوړې، تا نه د سهار لمونځ قضا شوی دی او د ماسپښين لمونځ دې راوړ، نو ولې د سهار لمونځ هم څه وشو، تداخل نه کېږي په دې باب کې، نو چا نه چې د اويا کالو لمونځونه تللي دي، اويا کالو لمونځونه، نو داسې سره په يو وخت يو ورځ لمانځه باندې د دې قضايي راوړي، دا د اجماع د مسلمانانو خلاف هم ده. او حدیث هم په دې باب کې نشته دی او محمد رسول الله دا امت ته ښودلې هم نه ده نو په دې وجه محققین ټول وایي چې دا بدعت دی بدعت قضا عمري بدعت دی او د دې په باره کې څوک دغه روایت پیش کوي نو دا موضوعي حدیث دی مولا د غریب موضوعات کې راوړی نور علما هم راوړی چې قضا عمري بدعت دی بعضې وایي چې نه دا خو نهایي راوړی دی او نهایي د هدایې شارح دی یو مولا ما ته خط را لېږلی او هغه چې د مجتهد دی او مولا د قاري چې دا محدث دی فقیه دی صرف او مجتهد چې وي د ده قول راجح وي په محدث باندې داسې بکواسات دي چې دوی جوړ کړي دي مجتهد نه چې داسې زمونږ پلار شي که نه او د نبي ارشاد پیش نه کړي مونږ ته نه منو سره دا به دروغ وایي د ځان نه به لګېږي پنځلسم سوال د وترو په آخري رکعت کې دعای قنوت لوستل او غوږونو ته لاس جګول په حدیث کې ثبوت شته او که نه او همدارنګه د وترو کیفیت راته بیان دعای قنوت چی دی دا یو مستحب عمل دی څوک چی ورته واجب وایی دا غلطه ده ځکه دعای قنوت په وجوب باندی کوم دلیل نه دی راغلی ابن حمام فتح القدیر کی هم وایی چی زموږ احناف ورته واجب وایی خو ښه خبره یې نه ده کړی صحیح دا ده چی دا مستحب عمل دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو پیره دوه ځله کړی ده په ویترو کی او قنوت نازلی ډیره موده لوستلی ده او صحابو ته تعلیم ورکړی دی دا وجه ده چی کولی سنت دی او سنت یعنی په درجه د استحباب کی او دې ته تکبیر کول چې غوږ ته لاس اوچت کړي دا هم صحیح حدیث کې نه دي راغلي، مرفوع حدیث کې د پیغمبر نه دا نقل نه ده او نه لاسونه پکې اوچتول راغلي دي، خو د صحابه کرامو نه په دې باب کې دا آثار شته چې عبدالله بن مسعود وایي غوږ ته لاس اوچت کړی دی، دا روایت ابن ابي شیبه راوړی دی، ارواء الغلیل کې هم دی او بهقي د سنن کبرا کې هم راوړی دی، خو اسناده ضعیف، لیث ابن ابي سلیم راوي پکې دی، حدیث کمزوری دی، د عبدالله بن مسعود نه ضعیف نقل دی، د عمر رضی الله عنه نه تکبیر نقل دی. خو د سهار په قنوت کې او سهار لمانځه کې قنوت ولې سوی کبر الله اکبر یې وکړ دا ځانګړی د بعضې اثار قیام اللیل کې ابن نصر راوړي دي چې هغې کې دا دي چې صحابه کرامو دې کې تکبیر هم کړی دی او بعضو پکې لاسونه هم اوچت کړي دي خو د هغې سندونه دغه روایت نشته په دې وجه باندې اثارو د صحابه کرامو هم دا نه ده ثابته چې هغې پکې لاس اوچت کړي غوږ ته بلکې بهقي په سنن کبرا کې په دویم جلد کې په یو سل یولس صفحه کې هغه باب رفع الیدین فی القنوت کې داسې راوړي دي څلور حدیث راجمع کړي دي چي د دعا په شکل باندې لاسونه اوچتول پکار دي شیخ الباني صاحب وايي په صفت الصلات په دې تعلیق کي چي وروا احمد والطبراني د مسند احمد او طبراني په روایت کي دا راغلي دي چي نبی رسول الله د رفع الیدین کړي دي علی هیئت الدعاء په شکل د دعا باندې لاس اوچت کړی نو کېدای شي د هغه مراد د رفع الیدین علی هیئت الدعاء دا په قنوت نازله کي وي قنوت نازله کي رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې لاسونه اوچتول لکه دعا کي څنګه اوچتېږي او سنن کبرا کی بيهقی دا يو روايت راوړی دی چه الله تعالی ددې نه حيا کوي چه الله ته لاسونه اوچت شي او هسې شړې واپس کړي دا مطلق حديث نه يې استدلال کړی دويم د ابن عمر روايت يې راوړی دی بل يې د عمر ابن خطاب راوړی دی يو بل اثر يې راوړی دی نو د درې څلور روايتونو نه هغه دا معلومه کړې ده چه په شکل د دعا باندې د لاس اوچت کړی شي او دا امام بخاري په جزء رفع اليدين کې هم دا روايت راوړی دی نو ماته دا افضل ښکاره کيږي د صحابه کرامو اثارو نه چه سړی د دعا په شکل لاس اوچت کړي او غوږونو ته دې د لاس نه اوچتوي او الله اکبر دې هم په کې نه کوي ځکه دا نبي علیه السلام نه دي کړي او د صحابه کرامو نه هم داسې قوي نقل نه دي او که چا په شکل د دعا باندې لاس اوچت نه کړ نو هم خیر دی ځکه دا لازمه خبره نه ده او د ویترو دا طریقې چې کوم دي کیفیات د ویترو دا نه مختلفې طریقې دي اوله طریقه دا ده چې یو رکعت ویتر وکړي درې رکعته ویتر وکړي پنځه رکعته وکړي دلیل په حدیث د ابو داود ترمذی ابن ماجه مشکات کې راځي نبی رسول الله من احب یوتر بخمس فلیفعل دارنګه معاویه رضی الله عنه به یو رکعت وتر کاوه پس د ماخوستن نه نو عکرمه راغی ابن عباس ته ویل چې دا خو سړی ماته ډېر کمکل ښکاره کي یو رکعت وتر کوي هغه ویل دا مو یو سکلت کوم کومور در باندې پوره شي انه فقیه دا خو عالم سړی دی او انه قد صاحب النبي صلی الله علیه وسلم د پیغمبر صحابي دی او ته ته کمکل وې جهالت نسبتونه ورته کې یو رکعت وتر دام جایز دی خو د سستوالي د وجې نه سړی یو رکعت نه کوي چې ځان سست دا وجه ده چې حدیث کې منع راځي چې درې رکعته وتر مه کوئ. مقصد د حدیث دا دی چې اوترو بخمس او بسبع ډېر وتر کوئ. درې رکعته همیشه تا لازم کړي دي او ځان ترې اسانه کړي داسې مه کوئ زیات کوئ. بیا درې رکعته وتر چې سړی کوي د هغه درې کیفیته دي. یو کیفیت د عبدالله بن مسعود نه دا نقل دی چې عبد وو رسولو ته به ورسېږي بیا به پاڅېږي. دا ابن ابي شیبه دا روایت راوړی، طحاوي راوړی باسناد صحیح خو موقوف حدیث دی. او دویم کیفیت، هغه دا دی چې مرفوع حدیثو کې راغلي د پیغمبر ارشادات دي دولس حدیث په کې دي هغه دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د درې رکعاتو نیت وتاړه په دوه رکعاتو باندې به سلام وګرځاوه بیا به پاڅېده یو رکعت به وکړ دا بخاري کې هم دا طریقه راغلې ده ابن حبان کې دا طریقه ده او ما دې کاپۍ کې دولس روایتونه دې باره کې راجمع کړي دي که شاید تفصیل غواړي نو هغه دې ځان له ولیکي وي او دارنګه دریم کیفیت یې دا دی نسایي کې راځي مستدرک کې راغلي دي نسب الرای کې نقل دي چي نبي عليه السلام چي وو کان لا يقعد الا في آخرهن درې رکعته وتر به يې په يو سلام باندي وکړل او دا قياس هم دي په پنځو رکعتونو پنځه رکعتونو کي اخره کي يوه قيده کيږي نو په کار ده چي په دې کي هم يوه قيده وشي په يو سلام باندي دا کيفيت هم پکي جواز لري نو په درې رکعته وتر کي درې کيفيته شو خو ليکن د عبدالله بن مسعود چي کومه طريقه کړې دا مرجوحه طريقه ده ولي مرجوحه ده ځکه مرفوع حديث کي نشته صرف صحابي کړې ده نو سړی ورته بد نشي کتلای. او دا نور دواړه طریقې چې دا مرفوع حدیثونو کې راغلي دا افضلې دي کوم علما چې وایي چې د درې رکعاتو نه منع راغلې ده ولې نبی رسول الله چې لا توترو بثلاث تشبه المغرب تاسو د ماښام په شان ته ویتر مه کوئ درې رکعاته نو د دې حدیث د ظاهر نه دا معلومیږي چې درې رکعاته ویتر د ماښام د مانځه په شان ته ناروا دي چې قیدا وله پکې وکړی شي نو ځکه علما وایي چې قیدا وله ته کټ کول لازم دی وایي ولی ځکه به د ماښام د مانځه سره تشبیه راځي یا به قیدا وله کې خو سلام به ګرځي د دې حدیث معنا وایي بیا نه کیږي دا زاد المعاد کې ابن قیم وایي او دا حدیث نصب الرای کې راوړی دی ورجاله ثقاتن دی خو زه خپله په حدیث باندې ما سوچ کړی دی او بعضې نور علما هم کړی دی هغه دا دی چې حدیث کې د دې معنا نه ده مراده چې تاسو داسې مونځ مه کوئ چې قیدا وله پکې د قیدا ولې نه صریحي منع نه ده راغلې په هغې کې مقصد د درې رکعاتو نه منع ده چې درې رکعاته باندې تاسو التزام مه کوئ بلکې وروسته اوس دا الفاظ دي چې پنځه اووه رکعاته کوئ یعنی همیشه را کم هم مه کوی بلکه کله ډیر هم کوی د حدیث حاصل اصل کی ماته خپله دا ښکاره کیږی خو هغه علماو ویلی دی چی نه د ماښام د مانځه سره تشبیه راغلی ده او دا ناروا ده نو دا قیدا وله ته کټ کول پکار دی نو دا وجه ده چی بعضی علماو ویلی دی چی دا قیدا وله چی څوک کوی په وترو کی دا مکروه طریقه ده او محققین علماو وایی لکه ابن تیمیه صاحب چی نه دا مبذوله طریقه ده بعضی اوقاتو کی به سړی عمل کولی شی خو عام اوقاتو کی به پری عمل نه کی مرفوع حدیث ته به ځی. او ظاهرا دا دی چې سړی مرفوع حدیثونو باندې عمل وکړي لکه مخکې دا قاعده موږ تاسو ته بیانه کړله او د پنځو رکعاتو وتر دا طریقه ده چې په اخره کې بس قاعده به کې مخکې نشته د اوو رکعاتو هم دغه طریقه ده چې یوه قاعده به په اخره کې کې د نهه رکعاتو دا طریقه ده چې په اتم رکعات کې به کښېني اللهم صلي به مو وي دعا به مو وي بیا به پاڅېږي بغیر د سلام نه او یو رکعت به ورسره ملګری کړي نهه رکعاته به دې وشي نو وتر به هم وشي تهجد به هم دې وشي دا حدیث ابو عوانه کې راځي مسلم کې راځي او مشکات شریف کې هم راغلی دی څوک چې همېشه درې رکعته کوي او دا نور منسوخ کوي کنه د هغه څه دلیل نشته او د ډېر خیر نه محروم دی او مونږ دا وایو چې څوک د یو مذهب تقلید کوي هغه به همېشه د سنتو نه محروم کېږي او د ډېر خیر نه به محروم کېږي د دې وتر دا مختلف کیفیتونه دي د دې خیر نه ډېر احناف علما او ډېر شوافیه او ډېر نور علما چې بیا محروم شوي دي ډېر عوام ترې محرومه دي نو په دې وجه باندې د یو مذهب تقلید کول دې کې دونه نقصان دی نه شپاړسم سوال د امام پسې په جهري لمونځ کې او خفیه لمونځ کې سورت فاتحه لوستلی شي او که نه او که څوک یې بلکل نه وایي نو آیا دې سړي لمونځ کېدای شي او که نه د احادیث په رڼا کې ځواب راکړئ فاتحه خل پر امام چې څوک بلکل نه وایي نو دا قول ډېر ضعیف قول دی وجه ضعف دا دی چې ادله قویه